الله الرحمن الرحیم ويسالونك عن ذي القرنين تپوس کی ستان په بار د ذی القرنین کې قل ويسالو زرد جزب بیان کوم علیکم تاسو ته مينو دا نه ذکران بیان وبکم تاسو ته سأدلو زرد جواب کما علیکم تاسو ته مينو دا نه ذکرن بیان انا مکننا له فی الارض یقینا موږ زی ورکړ د په ځمکه کې واته نه او ورکړی موږ دې ته من کل شین د هر قسمه سامانونو نه سببا من کل شین د هر شي سببا د ضرورت سامانونه چې دې په هغه باندې خپل مقاصد ته رسیدو پتبا سبا په اتبع سببا روان شو دې په دغه لارو باندې حتی اذا بلغ مغرب الشمس چور سیدو زید پریوتلو د نور ته وجدها نو بیا مونږ دغه سره دغه نور وجدها بیا مونږ دغه نور تغرب چې پریوتو فی عین حمیئه باغ چینه ګرمه کې وجد عندها بیا موږ دغه خوا د قوم نه قوم قلنا ویل موږ ته یا ذل قرنین یا ذل قرنین اما ان تعذب یادی له سزا ورکا و اما و اما ان تتخذ فیهم یا ونی سه پدیو کې حسنا خم عمل او خ طریقه قال ویلی ذلقرنین اما من ظلم چا چې ظلم وکړو پس او په نعذب زرد چې موږ بوله سزا ورکو ثم يرد الى ربي بیا به پس کړی شي الله ته يعذبون عذاب ورکی غل الله عذابا نکرنا عذاب سخت واما من امن چا چې ایمان راوړو عملی کو درست فله د لپاره جزاء ان الحسنى بدله د خيستا وسنقول له او زر دې چې وو وي موږ د تمن امرنا د کار خپلنا یسرن اسانتیا ثم اتبع سببا بیا روان شو دی په لارو باندې حتی اذا بلغ تر دې چې ورسې دی مطلع الشمس زیاده نور راختلو د نور ته بیا مو دغه نور ته تلو چې راختو علا قوم په قوم باندې نو ګرځولې مونږ لهم دغه خلکو د پاره من دنیا مخې ته دین ورته سترن پردا ډارک به په غوړه خاتو مې چې زلم مخامخ راخی جنسنګ چل وی څنګه سیزل بنه کوي منز د دو غرونو ته صدین هغه دیوالونو ته ورسې دې بین صدین منز دا هغه دو غرونو اکندو ته صدین کندو دیوالونو منز کې وجد من دون امام بیا نو اخو دا غنه قوم نه قوم لا یقادون نو یبقون چې پوښوي قولا د په خبره باندې قالو دی ویلی از القرنین د ترجمان په ذریعه ویلی ښا خبره نه پیدا نه څنګه قالو یا از القرنین انما یاجوج یقینا یاجوج او ماجوج چې دا یو قوم دی مفسدون بلر فساد کوي چې پس مګي کې فعل نجعل لك ایا نګر ایا موږ مقرنه کوو ستاسو لپاره خرجن چندا الا پدی شرط ان تجعل بیننا چې ته جوړ کی زمونږ دی په منځ کې صدن دیوال قال ویلی ذلقرن ما مکنی فی هغه چې طاقت را کړل ما تعالی ربي رب زما خیرن غوره دی فاعینونی نو امدادو کوي زما به قوت په طاقت د سړو اجعل بینکم چې زه جوړ کوم تاسو په منځ کې بینه دې په منځ کې رد من دیوال آتونی بیا چې دیوال جوړ کړو آتونی راوړې ماته زور الحدید ټوکړې دې وسپنی حتی اذا ساوا تر دې چې دا برابر شو بین صدفین په منځ د دوه غرونو کې قالن په خو دا دیوال برابر شو ښا قالن په خو ویل پکې وکي په دې سکی وسپنه حتی اذا جعله نارا تر دې چې وي ګرځو دلرا څه شي اور منه بالکل ګرم اوس ولي کړی شوی قال اتوني ویل راړي ماته او پرغ علی چې زتوی کما علی په دې غر باندې قطرن تامبا قلی په مستعو طاقت بنلري د یاجوج او ماجوج ای زرو چې په دې دیوال راوخیږي و مستطاعو له طاقت بنلري د دې دیوال لپاره نقبن سوري کولو ای برابر به هم نشي راوړي ځکه دنګ دی او سورنګ پکې هم نشي والي قال هذا رحمت من ربي ویل دا رحمت د رب زما د پیدا جا او د ربي کله جراشي او دا د رب زما چې قیامت دی جعله دک نو ورزي دا دیوال پټي پټي وکانه وعد ربي حقا او دی لوز د رب زما رښتونه وترکنا را پریبدو بعضهم بعضی تدیونه یوم ازین په دغه ورځ یموجونه چې چپی بوي په بعضین په باندې ورګه او پیش پکو مونږه جهنم یوم الدین په دغه کافرانو ته عرضا په پیش کولو باندې پیش کول څه دي خو مخې ته راوړل دي الذين كسن كانت عيونهم د جهنمین څوک دي هغه کافران هغه خلک چې وي سترګې دي په غطائي په پردو کې عن ذکر زمونږ د قران او دین نه وکانو لا یستطيعون سمعه ودی چې طاقت نه لري د اوریدلو د قران افحسب الذين كفروا اي ګمان کوي دا کافران اي تخذو جنسي دي عبادي زما بندگان من دون الله و زمان اولیاء مددګاران دي پیدا ګمان کوي دا زموږ مدد کوي او سفارش به موږ لګي نه ان اعتدنا جهنم يقنا من تار کړل جهنم د کافرانو لپاره نزلا من مستیا قول ورته هل ننبئکم و خبر نکم تاسو لا بل اخسرین هغه تاوانین والا اعمالا بل اخسرین اعمالا اتاوانی اعمال والا باندې چې منځونه وکړي د ځنې چې نه وکړي روزي زکاتونه خیراتونه وکړي ذکرونه وکړي او طریقه به غلطه نو زه به نه نیولې الذين دا کسان دي ضل سعيهم چې برباد شوی دي کوششونه داو په حیات دنیا په ژوند دنیا کې وو یحسبون او د دې خیال انهم يحسنون صنعا چې کوي دیونی کی هر بدعتي دغه شان دی هر رواجي دغه شان دی هر مشرک دغه شان دی لګیا یې منځونه او دسونه او قراتونه او دعاګانې کوي د دا خیال چې دا به والا پیدا راکړي هېڅ هم نه برباد شوي اولئک الذین کفروا دا خلک دي چې کفر یې کړی بې آیات ربهم په ایتونو د رب خپلو لقایه په ملاقات د خپل رب فحبطت اعمالهم نو برباد شول عملونه دي فلا نقیم لهم او به نه درو الله دوی دپاره یوم القیامت د قیامت په ورځ وزنا تول اے هر سړی به تللی کېږي د قیامت پر ورځ یو دا معنا نو چې څومره هغه کې دین او نیکی ډیره وه دومره به درونی چې څومره بې ایمانه نو دومره به سپکي یو دا مطلب دویم دا د دې د اعمالو دپاره به نیکۍ یې الله وي زمونږ چې یې به نه نو هغه به هبا منظوره شوي نو او له ترې ختم شوي به یې نو څه لبه تلوت ودرې ته له خلکو سره لګي کنه دې ته څه مطلب ذالک جزاهم دا سزا دې د جهنم جهنم بما کفروا په سبب دې کو پر کړو او نیولي روایتونه زما ورسوي پیغمبران زما حضور پر ټوکو سره دې ته زما دین قران او پیغمبران غف کاریدل یقینا خلک چې ایمان راوړ او عمل کوي موافق د سنت کان لهم جنات الفردوس وی بدی پر جنت الفردوس نزلا من مستیا لازم ټول نصیب خالدین فی همیشه وی دی په دې جنت کې لا یبغونانا نه بغواړي دې نه حوالنا بدلیدل او وړیدل بل خوا باندې ندی قول ورته لو کان البحر کچری شی دریاب مدادن سیاهی لکلمات ربی د کلمو او د نمونو او د پیسلو رب زما د حکمونو د رب زما کلمات نه مراد د الله تعریفونه دي ها شیدا دریاب مدادا سعی لکلمات ربی د کلماتو د رب زما له نفد البحر د تعریفونو د رب زما له نفد البحر نو ختم بشي دریاب قبل ان تنفذ کلمات ربی مخکې دی چې ختم شي تعریفونه د رب زما ولو جئنا بمثل اگر چې راوړو د دې دریاب په شان مددن پس سیایی کې یا مددن په امداد کې قولو انما انا بشر مثلکم وایا زه انسان مستاسو په شان دی یوحا الیه وحی کېږي ماته چا چې دا ایمان دی چې زبا د الله سره مخامخ کیږي نو څه خو وړل غواړي الله مخې لکنه ولا یشرک بعبادت ربی احد او صدر دې جوړي په بندګۍ د الله کې هیڅ چاله را تمه لالچ یاره دا الحمدلله